وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال الذين اوی هغه خلکو اشرکو چاغوی شرک کړو دی مشرکانو دی کافرانو اوی لو شاء الله کچره خوخه شوی وی د الله ما عبدنا نو موږ به عبادت نه وی کړی من دونه بغیر د الله نه من شی اندس شي نحنو موږ به نه وی کړی ولا آباؤنا او نه پلارانو زمون ولا حرمنا او نه موږ د ځان حرام کړی وي من دونه بغیر د الله نه من شی انس شی کافر وبوي کدا الله خو خشوي وي نو موږ به د الله نه بغیر د بل چا عبادت نه وی کړی او نه بم شې دې د ځان شي نه حرام کړی وي د دې څه مطلب؟ د دې دوه مطلبه دي مظهري استاد وایي یا مطلب دی انکار د رسالت د پیغمبر را لیږلو ته څه ضرورت دی پیغمبر دی لرا لیږي چې دا کوي او دا مکوي نو خو هر شی د الله په رضا کیږي کنه د الله په خوخه بس چې د الله خوخه شوی وي چې د غیر الله د عبادت نه کیږي بس نه بکید چې د الله خوخه شوی وي چې د عزت ست حرام ویم دیته د دوی حرام وي او د ځان لري حرامول نه کوي بس ټول نظام د الله په مشیت روان دی نو چې په مشیت روان شو خو دې مدا مشیت هر څه کوي کنه پیغمبر را لېږلو ته څه ضرورت شو یا دا یا د دې دا مطلب دی چې په مسلمانانو اعتراض کوي تاسو زمونږ دا عبادت د غیر الله ته خراب کار وایي قبیح وته وایې دا منګه چې صاحبه او وسیله او حام دا د ځان حرامول کو دا تا تاسو څه وایې غلط کار وایې نو تاسو نه وایې ار یو سیز د الله په خوخی ار یو سیز د الله په خوخه کیږي نو چې دا موږ سکو نو خدام د الله په خوخه شو کنه نو چې د الله په مشیتی نو چې یو شی د الله خوخي نو غینه تاسو مونږه ولې منې کوي دا به وي نو اوی هغه خلکو اشرکو چاوی شرک کړو لو شاء الله که خوخه شوی وی د الله ما عبدنا من به عبادت نه وکړي من دونه بغیر دا غنه من شي اندس شي نحنو منګه ولا آباؤنا و نپلارانو زمن ولا حرمنا و نبا من حرام کړی وی من دونه بغیر دا غنه من شین سشه چې دا الله د ارادې نه بغیر اش شیم نکیږي نو خو مکارو چې دار شي موږ د الله په اراده کوو چې د الله په اراده وشو خو الله په رضا دی نو د دې جو سو سو زله د اعتراض قران مجید ذکر کړی دی او مختلف جوابونه کړی دي نن بل شان جواب کوي وای کده الله دا کفر خوخ وي او دا الله دا بدعمله خوخ وي نو بیا د نوح علی السلام قوم ولی هلاکو عادیان ولی هلاکول سمودیان ولی هلاکول خو معلومیږي دا د الله خوخه نه ده دلته دوی مزری استاد وای چالاکی کوي یو مشیت ته اراده یو دی رضا دوی خلط کوي رضا او مشیت اراده سره یو ځای ګډوډه کوي مونږ وایو ارشه د الله په اراده کیږي د الله د ارادې نه بغیر نه کیږي خو ماوی اراده بیل شی دی او رضا بل شی دی کله نا کله الله پاک د یو شی اراده وکي خو رضا پې نی لکه کله نا کله ما وی اراده بل شی دی نغه بل شی دی رضا اوس ته یو سړی راونی سي چې مړه راځه په خور لزو او یې زنه زما ته مجبوره کې نو دی روان شو اراده یې څه کړه وکړه خو رضا دی رضا نه دی د دې وجه نه ما وی اراده بل شی دی او رضا بل شی دی کذالک هم دقسې فعل الذین کول به هغې خلکو من قبلهم چې مخکې د دوی نه هغه عادیانو به هم دا کارونه کول سمودیانو به هم دا کارونه کول نو که الله په دې رضا وي نو الله پې عذابونه ولې راوستل فهل علی الرسل نشته دی د الله په پیغمبرانو ذمہ واری الا البلاغ المبین مگر رسول واضح اخکارا د پیغمبر د قضی مواری د شه د الله دین واضح اخکارا طریقې سره خلکو ته بیان کی بیا دی ولقد بعثنا فی کل امت یقینا را لېږلې دي مونږ په هر امت کې رسولا پیغمبر څه وخت داسې عیسی علیه السلام څه وخت داسې موسی علیه السلام څه وخت داسې هود علیه السلام صالح علیه السلام نو را لېږلي دي مونږه په هر امت کې رسولا یو پیغمبر او داغه پیغمبر به پیغام سو وینا به سوه ان عبد الله چې تاسو عبادت وکړئ د یو الله اول دعوت به د توحیدو ان عبد الله چې تاسو عبادت وکړئ د یو الله واجتنبوا الطاغوت او تاسو ځان وساتئ دغه غټ سرکش نه طاغوت معنی کوي غټ سرکش که شیطان معنی وکي هم صحیح ده او که دا معنی وکي چې هر هغه څیز چې د الله نه بغیر د هغې عبادت کیږي هغه طاغوت شو نو واجتنبو الطاغوت او ځان وساتئ د غټ شیطان نه دغه غټ سرکش نه چې شیطان دی خیر چې دی پیغمبر پیغمبر براغي د الله د دین دعوت په ورک نو فمنهم باز د دې خلکو نه منو هغه څوک هد الله چې الله وته هدایت وک او د پیغمبرانو په لار روان شو ومنهم من او باز د دوی نه هغه څوک حقت چې ور ثابت شو علیه دلاله پاغه باندې گمراهی بیا دې د تخویف دنیوي که پوهیږی پوه شی که نه پوهیږی لږ پاسې که نه داسې لږ او یو خوا بل خوا وګرځی د حجر علاقې ته لاړ شی داسې چې دی نو د نوح علیه السلام قوم د دغه ته ورشی احقاب ته ورشی دا علاقې به ووینې فسیرو تاسو وګرځی فی الارض پس مګه کې فانظروا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه او آخري انجام د دروغجن کوونکو چې کوم خلکو به پیغمبرانو ته دروغجن وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بیا اندازې حرس کو بیا اندازې چې دا خلک ایمان وروړي سوال کوه منت کوه قولو لا اله الا الله تفلحو یا د الله بندگانو کلمه وایي چې د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب شي بیا شپه او ورځ او هر وخت وی ان تحرس الله پیغمبر ته تسلی ورکوي کچره ته حرس کې علا هداهم په هدایت تدوی چیرې دا خلک هدایت عمومي او دغه شیمان وروړي نو فإن الله یقینا الله لا يهدي هغه هدایت نه کوي مې یضل هغه شاته چې څوک الله گمراه کوي روره چې د کم سړي شوق د گمراهۍ سره هغه الله د گمراهۍ په لار بوزي او چې کم سړی الله د گمراهۍ په لار روان کې هغه ته هدایت نه کوي وما لهم نشته د دوی د پاره من ناصرین هیڅ قسم امداد کوونکی د مکه خلق برالل د رسول الله د خپکولو د پاره والله بالله چې بیا باس بعد الموت نشته نه بیا ژوندې کېدل شته او نه حساب شته او نه کتاب شته او نه جنت شته او نه دوزخ شته و اقسمو قسمونه به کول دی کافرو بالله په الله جهد ایمانهم پاغه کلک قسمونو د دوی دا ډبل ډبل قسمونه او وی به لا یبعث الله روچت پنکی الله د قبرونو نه میموت هغه څوک چې هغه مري بس ان هي الا حیاتنا الدنیا بد دقه د دنیا ژوند دی او چې سړی مړ شو د مرګ سره لاړ ختم شو بلا ولی نه وعدا علیه دا را ژوندی کیدل دا وعده ده په الله حقا حق ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلق چې دی لا يعلمون غن پویږي دا باس بعد الموت چې کیږي دې کې حکمت څه دی وی په دې کې ډېر حکمتونه دي خو یو حکمت دا دی لیبین لهم الذی چې الله ښکاره کې دوی ته هغه لیبین چې الله بیان کې او ښکاره کې لهم الذی دې خلکو ته هغه یختلفون فیه چې دوی اختلاف کوي په هغې کې مسلمانان وای جنت شته دوزخ شته میدان حشر کې حساب کتاب شته دوی وای نشته الله دا قیامت ذکر اولی چې درته پته ولګي چې دا شته او کنيشته وليعلم الذين او د دې د پاره چې الله ښکارا کی هغه خلک کفرو چې کافران دي انهم كانوا كاذبين چې بشک او دوی دروژنه نو دوی به وی ښه نو دا دونه مړي چې دي دونه مشینرۍ به چېرته وي چې د هر قبر راکنوه او ورته وایي چې ماما پاسه نو وایي الله چې یو کار کوي کله نا کله نو اسبابو ته ضرورت نی بس خالی د حکم دغه یو بیا څه شوي وي انما قولنا بشک وینا زمون لشیء یو شیتا اذا اردناه چې کله مونږ اراده وکړو داغه ان نقول له من اوایو هغه ته کن موجود شف یکون بیا موجودی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین خیر سره چوټي وکاو کله بیا زیرو کویر مشوره څنګه د ډیر وخت مده کوي ازيري بیا کله کوو هر چا خپل مشوره ده بیا وسره زما خپل مشوره خالي ورځ ده ریا ده خالي ان شاء الله خالي پرز بکو راځي دغه ته خشوق باندې راځي دعا وکړئ یا الله ته راشي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته ما مشکلات زموږ حل کړي رب ته خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالات اصلاح وکړي دا زمونږ عقیده درسته کې اعمال هم درست کې معاملات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 توفیق د خپلو اعمالو ورکړي او الله دې روغ جوړ خپل وطن ته راولي هغوی چې کومې دعاګانې کوي او د هغوی کوم خیر برکت دی الله دې موږ له په هغې کې برخه ویسه راکړي وصلی الله علیه